ذکر کړل چې د یو قاضي څنګه چن شرکا حاضر شي او د هغه په قبضه کې کور وي یا ځمکه وي بظاهر او دو داو کې د قاضي نه مطالبه د تقسیم وکي قاضي ورته د ځمکه تاسو د کومه نه کړی دورته جی دا هم ته په میراث باندې پاتې شوی دا د زید هغه مل چې د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا چې قاضي به خالی د دو اقرار اعتبار نه ورکړي چې ور تقسیم کې او شرکت ته دوه ومني ٹھیک شو ورکه قاضي به دونه مطالبه هغه وکي چې شاهدانو تاسو شاهدان راوړي په دوه خبرو باندې یو دا چې د ختیام زید مړ دا او کنه دا مړ یو دوم دا ده چې تاسو د افغانستان سوري دا حاضر دا او که غایب هم چرته پکشته یا دنس کو دو شاهدان او په موت پلان باندې او په وراثت ته د حاضرینو باندې نو قاضي به ولا تقسیم کوي او کنه تقسیم به نه کوي ټیک سموله دا د چا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه او بل مذهب هغه صاحبین مکرمین هغه چې دا قاضي دې دوی اقرار لا د دوه قول اعتبار ورک او د دوه شرکت په دې ځمکه کې تسلیم کی دا غنه باندې قاضي ورته تقسیم وکي خدور چل دا چې ته غائب وي یا بل چا زید مل نه وي زید منلی چې دوی چې مرد د قاضي به هغه لپاره د چلو کې چې کوم رجستر ده کوم کتاب د قاضي هغه کې بداول کی چې د ازمه کما تقسیم کړي ده په شاهدانو په د دې شرکت ثابت په شاهدانو نه ده بلکې د دې د شرکت په ازمه کې د دوه په اقرار باندې چې زید مرد او موږ د څلور وارثان پاتې غایب نشته خو شي مسلمان ته تیار څه خبره دا خو یا حاصل شه دو خبرې تاسو یاد کړئ یو اقرار وي یو یو یو ثبوت یو سیز په اقرار باندې یو ثبوت یو سیز بینه باندې ٹھیک شو دا اقرار دا خالی الک وای حکم ثابتوي د موقر څنګه نو په اقرار باندې اثبات لازمه کیږي اقرار باندې اثبات لازمه کیږي او کچرتا مدعی اقامت تبینوک پاره باندې اثبات حق د مدعی کیږي الک متعدیه دا خصم موجود ته هم الک شاملېږي غیر ته هم شاملېږي دا حکم اوس فرق دا ده چې د امام محمد او د امام ابو یوسف په مذهب باندې موږ دا تقسیم دوله وکړو نو دا موت او عدد دا ورسو دا خالص الکوا د دو دواړو د پاره شول دا کوم شرکا چې دي دوه ته موت ثابت دو په اقرار باندې قاضي ولا تقسیم کوي ها د دوه په اقرار باندې موت ثابت او د دوه په اقرار باندې عادت د ورثه او دغه دي چې شموله البته اوس که چیرته یو مدبر راشي هغه چې قاضي صاحب دي تاسو هغه شرکا او ته زمکه تقسیم کړي و زه خو هغه مدبر غلام نزلی ما آزاد شم نو په دې اقرار د دوه باندې هغه دارک ازادي جنه قاضي بعد هغه نه مطالبه د بینو کې مستقیل تور ته په موت زید باندې چې استحقاق مولانا شهیدان راړو زما تاسو د بر وګورم هم ولله هغه ته قاضي ساجي تخریخ سره تا هغه ورستانه تاسو تقسیم وکړ د دې وجه چې زید مال شو کې زه زید مول ولدا نو زید ما باندې حکم نه تا کوم چې زا زا نشه قاضي ورته نه خېری ګره خدای دا خبره کی ته شاهدان راول په دې باندې چې اختیار زید مال دا کړل نو خو چې هغه نه خو اقرار کړی دا نو اقرار دا حجت لازمه ده تر موقع پر بل چاته دې حکم متعدی نکېږي په خلاف ته به نه وانه د بینو په صورت کې چې کله دوه شاهدان قائم کړي امام صاحب رحم الله په مذهب باندې بیا چې کله موت زید ثابت شو په بینو باندې عدد ورثه هم ثابت شو دا غنه بعد مدبر غلام راغی مدبر غلام ته چې مولا ورته چې زمر سره به آزاد او مولا دا هغه لکه امین دي توي چې مولا ورته لکه وتی وکړي دا غنه زوی پیدا شي دا هم لکه من وجه آزاد من وجه سره غلامت د زوی په اعتبار آزاد ده د مولا په اعتبار مینځه ده کله چې مولا مړ شي بیا د حره ده ټیک شو مولا اوس دا هغه مدبر هم نظر اله قاضي ته قاضي راځي دا هغه وارثان لازمکه تقسیم کړي هغه بینه په موت زیر باندې قائم کړیو او موږ هم آزاد شو قاضي ته ښه ټیک تاسو تاسو څه نو هغه حکم چې هغه ثابت په بینه باندې هغه حکم متعدی مدعی ته هم یو غیر مدعی خو شي مطلب الا ان يذكر في كتاب القسم انه قسمها باقرارهم ولي ليقتصر اذا تقسيم مقصور سي يا حكم ذا قاسم مقصور سي عليهم في الوارثان ولا يتعداهم تدون متعدين سي غير پوه شو ها امام صاحب وايي ما ته وکړي اصل کې دا قاضي چې د وارثانو ته حکم د تقسیم کوي دا حکم د تقسیم دا در حقیقت په قاضي قضا ده چې سموله او قضا د قاضي قاضي چې قضا کوي نو په چا باندې قاضي قضا کوي مړي باندې په چا باندې مړي باندې ټیک سمولا اوس دا قاز اوس سل دل چې مو دی وای چې دا سی زما دی دی د ته ورکیږي سو کو الى خپل دعوا ثابت نه کله کې په مدعلیه باندې دلته مدعلیه سوک ده مېت ځکه دوه باغې دعوا کوي چې تمر شو زمو د دې مالکان څه مسله ده او په مېت باندې قاضي حکم کولی شي ها ولنه دې خبر لوسته ده اوس الکه و چې دا حکم په مېت باندې په غیر باندې نو خامخامه اقامت تفصیل کوي بینه کوي هغه د قامت ته بینه او د اقرار قابل اعتبار نه ذکر یې فرته مدالهه ورته چکم ده هغه اگر کومه خو شپ مثلا نو امام وای پیداولی پیداولی وی وجه دا ده چې قبل تقسیم دغه مال موروث دا ملک تمیت چې کله تقسیم نه شوی اگر که دا سره مرد هم خو د ملک د چاره د مړی ته او زه د مړی نه غواړم چې دا زمونږ د ملک څنګه سمولا او شاهدان نو اوس به خامخا چې دوی دا دعوه کوي چې دا ملک زمونږ د اوس به ملک ځان ته ثابتې بینو باندې څو د مریض تر نه قل چاته مشتري نو دې شاهدانو فائدہ څه دي شاهدانو خو فائدہ نشته ولی ځکه چې مېت قابل ته دی نه ده هغه خصم نه ده ولې نه ده خصم ده منکر نه ده منکر ولې ده صلاحیت پکې انکار غری پروت په کس باندې لکه اوس به خارو ته نه باسي مخصوص یې کې نه وي هغه له سره غریب هغه نو خصم نه ده خصم نه ده منکر نه ده چې منکر نه ده ولې منکر ځکه صلاحیت پکې انکار نشته او بینه خلق په مدارعه باندې په منکر باندې قائمي ګرځي طریق سره صلاحیت تطریقت اقرا انکار ستل نو دی وای نه امام صاحب دې ورزي امام صاحب ولوي نه دې چل کو د دې وارثان اقرار ته مونږ اعتبار نه ورکو چې دوی ته موږ شرکت ثابت کړو هغه نه بعد بیا قاضي ولا تقسیم وکړي دوی اقرار لغو کله عدم نو بیا دې چې کوم چې دوه دې مثال په تور باندې یو به مدعي ورته وګرځوم یو او بل به مدعيه وګرځوم د دا مدعي به اسی مدعي شي او کوم چې مدعيه شي هغه به مونږه فرض کو لجانب د مړینه منکر نو اوس اقامت ته بینو په اشاره شي چې الکه صلاحیت ته خصمیت ته او صلاحیت په کې انکار ته ولې ژوندې لکه مړې دغه وارث ژوندې ده خو شو وسره وینې په لکه تا خدای خصنه کا دا خو اقرار کوي کنه ته خو مخکې اقرار کړې کنه نه کنه نو چې اقرار کړی چې دا زموږ بیا دې ته څه ضرورت ده تاسو پښتو پیږي ځکه بینه خو هغه په موقر نه قائمېږي په څه قائمېږي په منکر باندې دی وایي دا بینه کله کله په اقرار هم کوي خو بیا یې ور باندې څه کوي قائمېږي وش مسله باندې یو او یا دا چې دوی اقرار کړه عدم ده وګا چې دوی سره اقرار کړی نه نه دی اقرار اعتبار نشته دا دا به مدعی شي او دا به مدعی شي ځکه دا مدعی به شهیدان او په دې مدعی به وش مسله باندې په دې کې صرف ته چې سړی مقر عام یو بیا بینه ور باندې قائمه وي او چې سړی راغی داوا یې وکړ چې زید مړ شو هغه بچی ته ویل چې ما په هغه باندې قرض و ٹھیک شو هغه ته ټیک ته ما ته پته نه ستاره ما والد صاحب باندې چې زید قرض و بیا هم خدا مدعی دا پوروړی چې ورته وای پور والا که بیا هم بینه قائم چې دا بینه به قاضي قابل اعتبار بوم نو بینه او فائدہ څه ده دا بینه او فائدہ دا چې مخکې هغه اقرار کړ خالی فزان باندې دی لازم کړی خالی فزان باندې دی لازم کړو او چې دا بینه قائم ک په دغه مقر باندې هم لازم څه غیر مقر چې څومره ورتان په ټول باندې دی لازم نو فائدہ یې نه کړل خوشم مسله ده یا رسول الله دا حاصل شو حاصل ویل پکا نو چې رفتارم کړو کله کله انسان غلط شي خلا وله هغه امام سره پار دلیل ان القسمه قضانا للميت دا تقسیم خو فیصله کول د قاضي په مړي باندې ولی اذا ترکته مبقات تا ترکو میراث پاتې کړی شوی دا علامل کې په ملت مېز باندې قبل القسمه مخکې د تقسیم دا زميل ولی دې څه دلیل چې دا زميل ته کپدې کې زیاده پراغې نو اوس په وسط کې تر راځي زیارت راځي فعل به د دیر ورنه ادا کیږي بیا به کوي سان ټول کی خوش مثلا حتی تر دې پورې لو حدثت زیارت کچری پیدا سو زیادت په ترکو په میراث کې تلفظ وصایاه په یو من دی باندې وصیت کړی نه ها چې دا مرکزه من دی باندې وصیت په کې کې سلس الکما تنویر استاد بیا اوس کله د مين زوی پیدا اوس په داسوس د مين په زوی او په مين ځوانو کې څه کی پوښه بس د کله جالت راغی ترقی تنفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منها لزيادتنا خلاف مع بعض القسم خلاف ته اوس چې کله تقسیم وشي دا غیر بعد د ملک ته مېت نه ملک تسوي د وارثان اذا کان چې کله سره قسمت خزان قضا کول د قاضي په مړي باندې فالاقرار ليس بهجت اقرار خدا حجت نه عليه په مړي باندې ولی ځکه ځکه اقرار خدا مدعي طرف نه مدعي خو اقرار کوي خوش مسله خراب الاخلاص فالس من البين د شهیدان ځکه بینه د حجت ملزمه او مثبته ده کته چې فائدې نشته موږ وه مفید اقامت بینه دا فائدہ ورکي اگر کوم دا میت خصم نه ده میت خصم نه ده حقیقتا خصم عام ده حقیقتا لیکو فرزنی نو موږ فرض کې چې دا میت الکه اوس خصم ده ولې د قائم قام موجود چې دا بل سره وارث خوش مسله واه مفید ولې انا بعض الورثه بعض وارثان اي مع كما في الوارث لك الوارث تصبرتي والوسيل مقر بالدين يا وسيله لما شمانه اغيته عمر راغی چې پر زید باندې زما قرضو چا وسی ګرځولې ته له ټیک ما تفت چې تا ور باندې قرضو بیا هم د عمل لکه شاهدان قائمي بیا هم د عمل شاهدان قائمي دا الکه قاضي وې دا بینه قابل اعتبار ګرځي کوش هغه دا چې دا دا مقر چې په کوم سیز باندې اقرار کوي مقر به باندې هغه هم ثابت شي او هغه نه زیات فإنه يقول بين عليه مع إقرار تدي إقرار دوارث ودم وسي دخل أسوخ صاحبین مکرمین فرمایل چې وارثان راشي قاضي مجلس له ورسره سره دی غواګان یو خان دی او چې دا زمونږ دی موږ له تقسیم کا قاضي صاحب قاضي ورته تاسو د کوم نه کړل دا خو جی زید مرسه زمونږ بابا چې کوم لاغې په میراث مونږ ته پاتې نو صحابه مکرمن فرمای او امام صاحب هم فرمای اتفاق ته دي کې چې لکه دلته بینه او ضرورت خوش مسله باندې بغیر بینه او قاضي او تقسیم کې البته په رجستر کې بیا ولي کې خوش مسله هلا او بخلاف نقول لان في القسمه فتقسيم د منقولي مال کې نظر النظر دا چې حاجت د جات حاجت الى الحفظ ځکه غو منقول مال حفظ ضرورت لري تاسو پوښتنه کوي اوس که قاضي ور تقسیم نه کی ایا وای چې مړه خو دې مړه سره ګډي دی ولې دې نه ساتي واګا دې دې غرته بوزي او له مړه نه مړه سره ګډي ولا کې زبوز یا کنه نو بیا غواګان په خپل منځ کې د لوګي نمړي سره بل کې یو بل ته دکې سره ورکی او تقسیم کاله کوي چې ان څو خپل غوا ساتي خو نو سم مثلا او باندې سوري نه راځي امر عقار د ازمکه چې محسن دا معقوده ده بنفسي سو کې فشا کولې غلي وړي غواګان او بل دار ولا منقول مضمون على من وقع فيه دي کتابانه نشته ولی ځکه چې دا منقول مال چې غایب سوکوي او قاضي ولا تقسیم کو نو بیا چې غایب راشي هغه دعوه خپل دعوه ثابت کړي او هغه هلاک شوی نو خامخا به حاضر ولا زمان غایب دا کېږي نه کښ مثلا او لئن منقول مضمون على من وقع دا منقول دا مضمون وي تاوان على من تا چا باندې چا پلاس کله چې راشي ولا كذلك العقاد زمکه دا مضمون نه کیږي زمکه به څه زمان ځکه زمان هغه چیز وي چې هغه سړي د حفاظت لاندې وي خیر باندې کاری چې دغه حفاظت وکړي زمکه باندې حفاظت لاندې کېدل شي چې څنګه حفاظت کوي کور کې ګډیر سره تاسو پښتو پیږئ په ځکه ایمان سوي چې غصب د عقار د ایمان صف مذهب نه ده تاسو مکه نه غصب کیږي تاسو پښتو پیږئ ځکه غصب هغه څه چې د روي تختی نه دا به څنګه تختی داسمه ها مطلب ګوري حالا وبخلاف المشترات فخلاف تاغه سیز باندې چې ډېر کسان والی مشترک والی او راشه قاضي ته چې دا موږ له تقسیم کا قاضي او ته تاسو مالکان یې وای او په پسې مالکان یې دا موږ د زین اخیستل یو قاضي ته تقسیم کی بین له اوسنه ونه غواړل لکه پښته باندې اخیستل باندې به اختیار تاسو اخیستل دي چې حرجم ده به چرته تاخله ته نو بیا هغه نه باندې بیا خلک راړي نه کوي قاضي شایدان تاسو شایدان ته نه تمام تقسیم کو قاضي شایدان ان الله يريد بكم اليسر ديك يسر دخل وبخلاف المشترى خلاف داخل عقار اخي التلقيسي لان المبيع لا يبقى على ملك البائع دا مبيع نه پات کیږي بعد البيع وتسليم په ملک څه باندې د بای بای د بای په ملک باندې پات کیږي نه لکه چې نه پات کیږي بای له سره ملک ستل چې ملک ستل د قاضي بینو ته صدور د دوی اقرار قابل اعتبار ده کنه وش مسله ده او په خلاف ته مړي باندې اگر که سره مل له مال له مل څخه نو بیا قضاء الميت راځي نو خامخا بینه تو پکې ضرورت وان لم يقسم فلم تكن قسمه قضاء على الغير على المبيعات قال ملك البايع وان لم يقسم اگر تقسيم يساهم فملك البايع ها قتل خلاف الک کوي دا د میراث تمال چې هغه تقسیم نه وي د مړي دا ملک نه کوزینه اواز کوي مستو په کنه کوي فلم تکن نکیږي دا قسمت په صورت شرا کې قضا للغیر قضا په غیر باندې په غیر قضا نه ده تاسو خو ټول دنیا لکه وسته ده غیر نو یو بس وای چې تم فیصله فیصله کې ځکه د بای نه د ملک تعلق ته د زمکه سره نه د قبضه ځکه ملک نه څه خرڅ کړی ده قبضه ولې د تسلیم کړی ده مشتریان قال قدري امام فرمای وان دعوا الملك ولم يذكر الک صورت دا را لك سام قاضي مطالبه د تقسیم وکړ قاضي ته لا تاسو زمکه لوي او موږ مالکان ولم يذكر كيف انتقل اليه خدای نه ذکر چې موږ ته په میراث راغلي په شراب باندې چای بکړې او صدقه کړې ده فقسمه هو قاضي تقسیم کې بينهم من ذيك ولي لانه ليس في القسمه قضاء الغير فديك قضاء الغير نشته ولي لانه ما اقر بملك غيرهم تو خو بل تعالی اقرار نه کوي چې موږ ته وارث ته په ملک پاتې نه یا ول چانه ها بالفرض اخستل اخستل سره قسم بینه اوس مثلا دوی چې دا زمونږ ملک ته قایص تقسیم کړلو قاضي اوس به قاضي هم دومره نکته چیني نه کوي چې څنګه ده او څنګه نه ده پښتو پوهېږي که نه پوهېږي او که نه جي لأنهم ما عقروا بملک بغیرهم او بل دا ده قاضي چې تا ته راغله چې په تا تقسیموي که دوی غله وای نو پټه به تقسیم کړی وای که دوی غله وای نو بیا به څه وه وعلى القسم او دواړه لکه اراده تقسیم هم وکړه خو ګوره اقامه تبینه په دې د زمون پلاس کړه اراده د قسمت هم وکړه لم یستما حتا یقیما البین شته به قاسم دوی په داسمه کنه تقسیمي حتا تر دې پوري یقیما چې شهیدان قائم کی انها لها تملیک دا سره ولي به مولایان به ولا فائدہ در ثم قيل هو قول ابي حنيفه خاص چاله دا قول امام ابو حنیفه دا خاص کړ کوم قول چې بینه په خپل ملک باندې قائمه صاحبین مکرمین نه غواړي بینه وقيل هو قول الكل چاله دا درې سره امامانو قول کوستان او کسری شاګردان وهو الاصح دا خبر دا قول چې دا د ټول مذهب دا دا صحیح قول امیر ته قوم کو اخري ته مړي قال لعل قس واورم يعني ما تقولش دا د زمکه تقسیم د دوه غرضونو لپاره بلکې عام تقسیم د دوه غرضونو لپاره یو تقسیم لپاره حفاظت ته مقصود ٹھیک شو مولا او یو تقسیم الکه هغه د دې لپاره وی چې هر څوک خپل حصہ جدا کړي د بل ٹھیک شو مولا اوس دا تقسیم چې دا څلور پنځه کسان راغلي چې دا زمول ملک ده دا تقسیم د حفظ ده او کدا تقسیم الکوي د خپل حصے او د ملک معلومول دي دا تقسیم د حفظ ده ولی تقسیم د حفظ پس مکه کې ورته ضرورت د تزمکه په خپل محفوظه نو معلومیږي دا تقسیم د ملک او ملک دوه لپاره قطعا او یقینا ثابته نه ده فلهذا لدی بخامخ خپل ملک بینه وباندې په دې ځمکه کې قایمه ولا حضر وارثان واقام البين على الوفاق دو وارثان زما سبق آسان نه عمر نه ولر کو دو وارثان لکه حاضر سره قاضي مجلس او بینه هم قائم کو وفات الکه را بابا باندې او عدد ورثو باندې هم بینه قائم کی چې موږ هم دقه دویو او لا خلق عدد ورثو هم بیان کړ دا یې وروي په بینه اوس او دا هم د دوه په قبضي کې د حاضرینو د غایبینو نه دا خپل حکم راځي د حاضرینو په قبضه کې هو ما هو وارث غائب جو دار یو دریم وارث هم وترسته قسمها القاضي زمکه تقسیم کې قاضي صاحب بطلب الحاضرين فطلب دغه دوه حاضرین باندې تقسیم وای چې غایب دا غت هغه بس چل کې بیا قضا په غایب را دا غیر پالم چلستا دا غیر هغه لپاره به قاضي وکیل مقرر کی او ولایت قاضي دا عام ده پار چا باندې نافذ په غایب هم په حاضر باندې هم دا قاضي به وکیل مقرر کی او ينصب مقرر قاضي وکیل وکیل يقبض نصيب الغائب تا قبض کې نصيب د غایب ځکه ما تاسو د قاضي ولایت عام د غایب په حاضر په ټول باندې پوښتنه نو دا د لکه قاضي چې په خپل غایب لکه په خپل حاضر چې قاضي په مجلس کې نه ویږي فكذلك همدا شانته دوباره سال داله بینه قائم کو په وفات مونږ سو عادت ورسو کور په قبضه له کبارو کړه خو یو سبي دا ورته د غایب په جسد سبي د ماشوم ده پښتو پیږي د اوس په چل کېږي بیا د هم قاضي ولا تقسیم کی ویلا ماشوم خلک نه قابل د تسلیم ده نه قابل د تسلم ده اخو نو بل چاته سیس تسلیم ول سره په خپل قبول له تسلیم کول شي په قاضي باغې لپاره نگران مقرر کی څه ولا مقرر کی نگران وسی يقبض نصيبه ولی لا نفي نظر الغائب پر تقسیم کې شفقت په غائب باندې نو قضا الغایب باندې ورته ناروا چې دغه په کتاوان او دلته خو د غایب فائدې نه ولې ځکه لکه وایي د شتنه حاجب او توکیر مقرر کی نو حصہ به هم معلومه شي سره د حفاظت وکیل به څه کوي الکه سبي چې کوم د سبي باندې هم الکه شفقت ولی تکه سبي غریب په خپل مال ساتل نه نو مال به هم معلوم شي چې سبا د نور ونه خوري لا تاخذ اموالکم ها الا لا تاخذوا اموال اليتامى دا کړای ظلم کې به ظلم دا ته ترګیره جاسه مخاله او قاضي ورته نگران مقرر او دا نگران د مال حفاظت پیام کیږي نو ماشوم او سبي او یتیم د سړي سترګې مسیح کوي مال هم معلوم سو محفوظ وای مولا او دا شان د نگران ورته مقرر کله ورته په تجارت کې کله به ورته سات ولیکن دوره خبره ده ولا بد من اقامه بین فی هذه السوره په دې صورت کې لابد اقامت بینون چې کله ما هما سبی عند ابي حنیفه رحمه الله کما اذا كان ما هما خائب ايضا همدارکم پریز ایمان سبحان اخلاف لهما صاحبین مکرمین بینه تو ضرورت مست پرې صورت کې د غایب صورت کې څه مثال په تور پرې صورت کې کما ذکرنا لکه موږ دا مسله مخ کې ذکر کړل لم يقسم القاضي عند ابي حنيفه طريقين وين على موت ادور قال صاحبه تقسيم صاحبين قول عام ده وش مثلا بان فدوار سلطنة كي إقامة بينه وتزورة تشتي من قبل المسجد ولو كان مشتريين ايه راعي دري كسان نعمي قاعدة ودري چې لازم کوم د قاعده سمون نه تقسیم قاعده ته موږ په تاسو شي موږ اخیستلې او بینه هم مثال په تور باندې قائم کړو په سبا باندې په دې شراب قاعده ولا تقسیم کوي نه نه بکې کله یو پکې سي قائم نشي کولای مونږ وایو هغه صورت کې هغه غائب کله حاضر ده چې غائب کله حاضر ده چې او د مشتری الکه غائب په صورت کې الکه وای ها چې مشتری الکه غائب دلته الکه ده خلیفہ الکه وای نیوی تاسو وای والفرق دا د ملک الوارث ملک الوارث ملک خلافت دا ملک خلافت د خلیفہ ده چې د مولي زمونږ سره خلیفہ او قائم مقام دی څه دلیل ده حتا يرد بالعين دی مورث یو څه ځکه چانه اخیستره او هغه عیب د مورث دی مړي پکې عیب لیدلای نو چې دوی مړ شو د مال په میراث باندې لکه وارث ته راغی وارث شو کړل په دې کې آیت نو باید واپس کولی شي کنه بالکل واپس کولی شي تاسو په څه پیږي ځکه دا قائم قام د مورث ته مورث واپس کولی شي دوی واپس کولی شي من وقع في مال غير فله حكم الغير د دې چې د مورث په ځای راغی خو رد بالعیب کولی ځکه هغه مشتری و نو دوی هم رد کولی شي خو شو بس یا مثال په تور باندې میت مورث یو سیس خرڅ کړو په یو چا باندې یو مشتری باندې مورث مړ شو وارث پاتې ده نو هغه مشتری نه ده چې د مورث ته لکه کوم شي ځاختل هغه پای باندې په دې وارث باندې واپس کول شي ولې په مورث واپس کول شي کنه چې هغه نشته د هغه قائم قام شو ده وارث اوس په وارث باندې لکه رد بالعیب خوش مسلم نور سره الله مو په سم غوړه خلاص څنګه کتاب نه ګوري خلاص حتا يرد بالعيب واپس حتا يرد واپس کی واپس کول شي دا وارث دا مال چې اخیستل مورث بالعيب چې کله عيب پکې وګوري ويرد عليه بالعيب ها کنه ويصير مغرور بشراء المورث ما دا دی زید مورث ګوري مورث هغه څه چې مړی وارث هغه څه چې ژوندۍ ټول وی دی خو له فار مکه ما ته ګوري ټول وی دی څه بل در باندې ګډ دی بیګان کور کې ګډی نه پړلې څنګه څه پاکو واه واه سره وګ زیلا زیلا ډېر خو ورته غزل یې لګ ټول دې ما ته ګوري هغه مې دې دا بل لاس دې دې ټول امیران دې دې شوم تاجد کې دې کړې دې خره یې مړ کې اوس دې روان نه لکه خوب دلته پر کړی اے خره یې مړ کې یاد نه اگر یو حال ته ویدو یو د مچ خاطر بل څه ته ویدو بل نه ویدو پاره دا یو لغون یاد یو مورث وی مورث دا مورث هغه توای چې مړ په خېټه کې شپې ورته والي په اسلام لا هغه هندو ویلي چې دا قسم ته هغه پټان را باندې دا ته مړ کیږي قسم په اچا ورته ګوري په اچا خان صاحب کلمه سکلادو چې زه اسلام راړم خان صاحب خپل زده نه بیا د نس د شپ د اخر څخه نه سلا چې شونی ول دا خو زمونږ د کلی غټه کلمه او معنی یې رسول مال زوزه یاره ده دا اوس مورث او وارث غټه کلمه ده خو تاسو نه یاره ده خو یې څه طریقې وای بل واو مورث پېژندلې هم ده اچھا مورث الکوایا یو جاریه واخیسته ده یو سړی نه ټیک شو چې وای خسته د خدای شاله دا مورث مرس او دا جاریه وارث ته پاتې شول وارث ویل چې راځه اسلم خزه نسته دغه داتي لین د کوه سمایي هغه کما نو ګره هغه نه زوی پیدا سمایي دا زوی دې جاریه چې زوی پیدا ست زمانه تیر رسول امیر صاحب راغی هغه ورته خدای ته دې اړه غرق کړه خو زماده دا خو پر دې در باندې خرڅ ده خدای دې تا بیا راکړي اوس دا بچی د ولدي مغرور سه دا بچی د ولدي مغرور سه کدا مورث ژوندۍ وي دا غره پالوم دا بچی سو ولدي مغرور دا وارث ته پاره ولدي مغرور دا ولدي مغرور حکم دار چې دا مور به یې غته واپس کی هغه اصل مالک ته قد سو بچي بچي بالک آزاد ګرځي بل قیمت هغه اصل مالک ته د دې بچي څو ورکی قیمت ورکی او بچي بالک آزاد وګرځي دا ولی وارث تعالی په دا ولد د وارث لپاره ولد مغرور سي ځکه د مورث ته پوښتنه لکه نشي کوربه ويسير ګرځيږي دا وارث مغرورا دوکه کړی شوی بشراء المورث په سبب د اخیستلو د مورث باندې چې مورث ته دوکه ورکړل شوی نو ګوا کې دوکه د مورث د درکه دوکه د سره وارث نو فهمتو شبا او درول شدا وارث نه فهمتو شبا احدهما خصما عن الميت فيما يده ها دو وارثان پاتې شول څه پاتې شو دو وارثان یو وارث ورته مدعي وګرځو بل وارث به د یو ایو په وارثي په ځای کې دا بل بل کې مورثي نیابت پکې کړه په یو بل بل خبره خلاص خوش مسله خره اگر ته یو پکې څه ده غایب یو پکې کته غایب ته تاوان راغی موږ د غایب کار خو موږ وکړو وکیل ورته څه مقرر فهمت شو احدهما یو د ورثین خصم عن المیت الکه خصم له جانب د مړي نه فيما پغت کې فيه دي چې په قبضه الکه د احدهما کې والاخر دا بر چې د وارث عنف کې د خپل ځان طرف فصارت القسم قضاء بحضرة المتخاصمين سولا تقسيم قضاء سولا وفي حضور دو عليك مدعي او مدعي عليك وش مسألة اما الملك ثابت الشراء تو ملک ثابت ته پاکستان باندې غمل کې څه ده اوس باندې ګور څو الکه مشتریان دي درې یو غایب دوه سری حاضر دي څه سموله اوس دا هر یو مستقل مستقل مالک ته دی مشترا دا هم دا هم اوس څه نه کیږي وای مولا ما ته وښه لغونه دا زې بارک تسپورت وګوري اوس څو الکه مشتریان دي درې یو سره غایب تاسو څو شو دوا اوس کوم د څوک چې دا مدعی فرض کو او لا سفر کو مداله نو دا به اقامت بینه او کې پدې باندې ٹھیک شول اوس اوس دا دغه چې دا اوس دلته دا غائب نه غائب چې کوم راغله دا دې غائب قائم مقام نشي کېدلی ولی ځکه چې دا غي قائم مقام شي نو د دې شرع ولا حکم بیا څه شي اب حرفي ته دې خو مستقل مالک شوی دی اوس کله قائم مقام سره بیا د دوه لاله کوي حکم د شراط شي او کله ځان په ځای باندې درېګ نه غایب لپاره خو سو قائم مقام را نه چې را نه لکه ټیک نو بیا خالي دا دواړه مدعیان سره او مدلهه لکه هم موجود نه یا که مدلهه و بیا موجود څه باندې موجود مدعی څه په سره پرې خو طریق هو یو عمل ملک ثابت بشراط نه ملک المفترض دا یو ملک جديد ملک جديد نوې ملک ده ولهذا لدي وجنه لا يرد بالعيب على بائع بائعه ما تقول دا بائع دا سيزي خرڅ په دې باندې څه شمله دا را ویلار شه په دې باندې لکه خلق دې دا مشتری اوس ته خدای شانو دا مرسو زما دا غوته ټولې دي نه غزا مې کوي تاسو ځل کوي خدای تاسو مې دا څه وای دا نه دا لا ویلا څه په دې باندې خر دا لا ویلا څه دا شي په دې خر چې څومره اوس دا نه دا مرز نسته قرار دې چې وکړو په دې هغه مبيعات کې آیا وو دې مشتري اوس چې دې واپس کې پچاوي واپس کې په دې بای بای او دا ستنه ته په دې لکه ها واپس کول نه شي تاسو پښتو پی ځکه دا مشتری مستقل ملک اصل سره ودی ته ها مستقل ملک دا دا په خپل بای باندې رسکې په بای بای باندې نه رسکې ولهذا دیو جزائر بالعیب علی بای بای فلا يسمح الحاضر حاضر نه ده فلا يسمح صلاحيته ذا الحاضر فمشتري حاضر کې خصم دا قسم چې عن الغيب جانب د غيب له ولي لانه حضوره ممكن دا ولي لانه حضوره ممکن حضور د ممکن ده چې خلاف المیت په خلاف میت باندې میت نه وه حاضرې به کوم غیبي میت په حاضرې کې غیبي غیبي به اوس خلاصه د حاضر په قبر کې به څنګه چره ځکه هغه سره کې یو مدې بل مدالې فوزه الفرق على جدوار من فرق على كده الشراء والميراث من قال صلى الله تعالى ما هو يفصل تورثه ولا هو رسول زي على كده